بابو خاتم الفزت دا رسول مبرکا اوالا والگوت کی جوڑا کریو ده سره زرنا په دی وخت سره زر یا خراب نوی کنه بیا نه را خلکا چې کیمرا کنه جوړ کړل کنه سره زر نه خلک نه را خلکا کو چې جوړ بیا ورس چې سره زر چې حرام شو رسول مبارک پوښ شلوي تر یلا کنه نه را خلکا د دې اتباع د واجنه چې دا کنه سرې زره ګوتې وکښلې وې سیله یا ورځ چې رسول مبارک د سپینې زره ګوتې جوړه کړله که نه یا سپینې زره ګوتې چې جوړه کړه پېښې دا نقش جوړ کړه او محمد رسول الله که نه محمد رسول الله دا نقش یې پسې جوړ کړه و که نه بیا نه را خلکه ګوتې جوړې کړلې دا نقش نه را خلکه پسې جوړ کړو که نه شه یا رسول مبارک بیا د سپینې زره ګوتې او وتره یړوې وکښله خلق آیت ده اتباع ده واجه نه سپی نه داره گوت یا وطره یره کنه شا جه کلا خلق وینا مانه شو دینا رسی رسول مرک بیا گوت که پلوس کلا کنه و خلق داره منه کولو چه سپی نه داره گوت که خورا ودو خدا امون نکس جوڑا ولی چه دی کنه بشه ده توست پر آنه دی راو زکا چه ده ده واجه نه خو التباع سر دریمی مو ده مهر و ایتو سه ده مهر التباع سر دریمی کنه شا یا ورسی رسول مبارک مانا وکلا چه مو پا نکش بنده ویتو سا نقش نه جوړوي کنه دا نه په سری کې چې محمد رسول الله باب خاتم الفزه وبي قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب اولی به سره زره بوتیه جوړه کړی و وجعل فصه مما یلی باطن کفه او ګرځولا او غلمای دغه بوتیه مما دی اغه طرف نه یلی چا ور نزده ده اننا طرف دی ورغوی ده ده دا غای چه کم ده غلمای دی طرف تر گرزه ولو پوس طرف تا نو کنه ایوه طرف تا غلمای گرزه ولو و نقش فیه و جور کرا و پدیش دا کنه نقش محمد رسول الله فتخذ الناس مثله به جوړ کړ خلکه غوتی په مثل غوتی ده فلم را اهم څه وخت دی چې ولید الرسول مرک خلق لره قد اتخذوها چې دی جوړه کړی د ګوتې لره رما به ویشتل یې وکړل په دغه ګوتې باندې وې ترې یلا د سره زره ګوتې وقال ورسول مرک کفر می چې لا البسه ابدا زوی نه استعمال دې ګوتې لره همیشه پر نه را دا حرام د سره زره ثم اتخذ خاتما من فضه دین اورسه د جوړک لګوتې د سپینه زره نه فتخذ الناس خواتیم الفضه خلقه د سپینه زره ګوتې جوړ کړل او دا نکش یا پشه جوړ کړه او کنه خال کې یا بیا په دې رواج څخه نشته او بل رواج چې دا دي چې د رسول مبارک دعوت رېلا خلک دعوت رېلا کنه دې دې پر چې هغه نکش ختم شي بیا دې نه ورسته چې کله خلک دنه مان شو د رسول مبارک بیا هغه ګوت یې چې کیم نه کنه روخ استلا استعمال ولا کنه قال ابن عمر عبد الله ابن عمر سے ویلی چې فلا بسل خاتمه بعد النبي صلی الله علیه وسلم د استعمال کلا د ګوتی ورسې د رسول مبارک نه ابوبکر صدیق صاحب دی غ سره و دغه د رسول مبارک ګوتی بیا کلا ابوبکر صدیق صاحب وفات شو بیا حضرت عمر صاحب استعمال کلا بیا حضرت عثمان صاحب شپېش کولا په خپل دور خلافت شه داوا ور سره حتی وقع من عثمان الفزدتو حتی که چه پریوت لده عثمان صاحب نه چه کم دا گوت یه ده سپی نظره فی بیر عریس و بیر عریس چه کنه دا یو خیا یو کنه اغه په غوړه باندې دا نوسو یاره د دور خلافت صحیح و چې کلا ګوت کې دنا ورکه شولا بیا دنا ورسیا اذا په دور خلافت شې چې کیم نه کنه نقصان پیدوش نقصان چې پیدوش اخري فتنه هغه چې کیم نه کنه چګش ولې چې اخري ختمه دې د په شهادت باندې وشولا کنه چې دا شهید کلو کنه باب بلا ترجمه نو بي قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب اول فنبذه بیا وتر یلا دی گوتی لرا فقال وی چلا البسه ابدا فنبذ الناس خواتیمهم خلق وتر یلا دی سره زره گوتی خپل وبي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك انه راى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا دلی دلی دو پلوس رسول مبارک شگوت که دسپینه داره یوکی یو آورس کانا شام ثم ان الناس استنوا الخواتمه چې کله خلق دنه مال شو رسول مرګ بیا استعمال یې شریک کړو کنه شم اچھا جی تابعه ابراهيم ابن سعد ته به دوری کړی دو اې د یونس دا یونس ته دا کنه دې د پوس روایت نقل کړه دا دې ته به ذری کړی د ابراهیم ابن سعد یا او زیاد یا او شعیب یا دې ټول نقل کړه د زهری نه دا روایت کنه شب اچھا جی باب فصل خاتمه غلمای د ګوت یې کنه د رسول مبارک چې کیم ده کنه د ګوت یې غلمای کنه او یو روایت صدا سر دی می چې رسول مبارک غلمای د ګوت یې ده د غیب ګوت یې نه و کنه شا معنی دا دا د غیب زار نه و او په یو روایت سر دی می چې غلمای د ګوت یې د رسول مبارک حبشي و کنه شا یا زنا خلق وی چې دوی ګوت یې جوړ کړی یو داسې ګوت یې و چې دا حبشي غلمای ولا چولا او د حبشه ولا غلمای بلا داسې کو دی وته دا د غس پینه دار نه غلما جوړ کړو کنه او زنا خلق داسې وی چې کیم نه کنه چې نه غلما یو د سپینه دار نه د غیب وت کنه ور سره جوړ کړو خو نه کس ده کنه حبشه ول نه کشو کنه حبشه چې بکیم نه کس باندې غلمی جوړول کنه ادا د سپینه دار ول نه غلمای چې کیم جوړ شو اغا نقش حبشی باندې جوړ شو ځکه حبشی هغه ته ویل شي وې دغه سپینه زاره نه وي ته ویل شي کنه چې جوړ شو د سپینه زاره نه خو نه کشي حبشي وو اچھا جی وابي قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يزيد بن زريع قال اخبرنا حميد سئل انس رضي الله تعالى عنه قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما جوړ کړی ورسول برکوتیه قال چه تو سه انتظار کئی دل منزه ده اغی واحنا دوس پل منزه شش میرا ول شئی کنا داری مشروع میں لکا ٹولا پل منزه چه تیرا کریوی وابي قال حدثنا اسحاق قال حبرنا معتمر قال سمعت حميدا يحدث عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضه انا قلت يا ذا سبين زارنا وكان قصه منه او غل مای دې ګوت یې دا من هوې دې غې ګوت یې نه معنی دې غې ګوت یې نه سمانه دې غې سپینه داره وکنه وقال يحيى ابن ايوب حدثني حميد سمع انس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب خاتم الحديد گوت یہ دے اس پنے کنا دے اس پنے گوت یہ جے کیم دا کنا ہے دے گے بلوس کول چی دی کنا اگر کا مثلا دا او دی ہو کراحت چی کیم دا کنا پدے ششتا و ہر حل مکرو دی کنا بلوس کول یہ وابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه انه سمع سهلا يقول جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخشفه نکاح شدا کی ساتھ رشیو قال رجل يسريا دی وتاول چې زو وجنی هاي لم تكن لك بها حاجت مدر په نکاح کا د شذ کچره تو حاجت نه وي د شذ ته کنه یا رسول الله قال رسول برک داونه چې انک شیء تصدقها تو سره ته شایسته چې ته مہر ورکه مہر یو ګرځوي دیتا سستاده در سره قال دوته چې لا قال رسول برک داونه چې انظر منه ماړه لوټ شو وتا پیدا کنه څه خو وکړه مرکه نشه فذهب لوړ ثم رجع بیا وفات شو فقال ویتی والله په خدای مې دلې وړي ان وجدت شيء مهنه من دوی تشا کنه قال رسول برک بیا ته چې ذهب سره منډه د امر لوړ شو فلته مې سو وړه ولو خاتمن من حدیدین اگر کا گوتی د اس پنه ویلې نه وی دا نه په دې باندې امام بخاری صاحب دلیل نسی چې د اس پنه گوتی په لوس کول دارا و دی کنه شا خو میر یی کنه شا چې نه مکرو دی داراجی از گوتی پا کیر شوی یا گوتی خرسول یا شده دا پلس کول یا روی بیا دا خریده خاما خا پلس کول چه کم دا کانا روی بی از خودیر سهینوی خرسول یا روی فیده پا بنده و خرسل یا روی فاستمالول یا اقبلا نوی رو کانا شا وذهب لولو دی ثم رجا فقال لا والله ولا خاتما من حدید وعلی ازار او په دغه نه یو لانګو دا خلی لانګو په باندې ما علیه رضا او نو پټکای ا دې خط په دې پټکای نو په باندې خلی یو لانګو په باندې فقال بیا دې سړی وته چې اوس د کوه ازاری په مہر شو ورکاو دې ته دلانګ خپل یا رسول الله کنا فقال نبی صلی الله علیه وسلم رسول الله برکته او فرمایي چې ازارو کا دا تو لانګ سره ان لا به صد حق چیرې دې و غستو من استعمال کړې دې غلانګ لرا لم یکن علیک شیء تو دا غفریت پته سے لان لگار کنا سب تو بند ویت سانوی وین لبسته که چه رته استعمال وی دی لرا لم یکن علیه منو شای نوی پا دیو بنده دینا تشای بیده خونه شو خیر بار حلفتن حر رجل سان کلولو آقا سرائی غریب فجالا صدا سار مندوالا کسینستو کنا فرعاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم مولین بی ولید الرسول برک دلارا مولین ستر علوین کا کنا چه دریبی ستر علوین کا ہو کنا فامرا به برسول برک امر اکر بدبند چاہتا اول فدعیا رو بلل شو کنا قال رسول برکت او فرمی چه ما معاک من القرآن سه شایدیه تو سره ده قرآن شریف نا قال دوی دوی جهان قرآن شریف خوشتر سره سورتون کذا و کذا و کذا و کذا ده شرائر تکلال سوره په طرف دی هغه صورت عد ده ها چې دوی ته غنلې هغه صورت لاره چې مصر او بلون کای صورت یاله بلون کای صورت یاله قال رسول برکت او فرمیت قد ملکتک ها مو ملکو گردولو تولا رای دی بما معکا من القرآن پا برکات دی غیسی سرا چه تو سرا دا دی قرآن شریف نا نیرا مهر بیا ورس چه ورکوی و برکات دی دی غی قرآن لکانا چه مهر معجل آتو تا ماف شو کانا شا ورس چه معجل بی بیا ورکوی مهر کانا باب نقش الخاتمه نقش چه کم نکانا دی اغی چه کم نکانا گوتی وابي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب الى رهط او اناس من الاعاجم رسول الله برکه اراده وکړه لیکل د کغاسته په طرف دی غیوی قبیله یراوی شک شک چې راحت نه ولدا یا ویل دي چې الا اناس من الاعاجم په طرف د سخال کې د عاجمه اذا رسول الله برکه کغاز ویل لیکلو فقیل له بی رسول مبارک ته ویل شول کنه قریش ته وی چې انهم لا يقبلون کتابا دا عجم سدی کنه دا نه قبلوی هغه کاغذ الا علی خاتم منگر هغه قبلوی چې ته باندې مهر لګی دلوی چې مهر ټپاله په والی قبلوی کنه یا څه کاغذ نه قبلوی اچھا دا صبر دو فتحض النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من فضت رسول اللہ رکھ جوڑا کا گوچی دی سپین دارے نا نقشو محمد رسول اللہ چنکشتی داو کانا دی غیٹا پائے داو پیغه کنا فرق پیغه گوتی بنده او او یادا سیلی دی یو فکانی بے بسیس الخاتم کنا زمو تلا بے سی بسیس لغا چند تاویل سی کنا دیغه چند بے گوتی سرا آغا گوتی چا آغا فی ازبعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او فی کفی پا گوتا یا پا ورغوی دی رسول مبرک سے ویغه گوتی چند کرلو کنا چند کنا وای که زه سم مطلب چې د هغه چړک سره لکه وینه یې چې کیم ده کنه هغه چړک وابي قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الله بن عمير عن عبد الله نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده ولا غتي بلوز ثم كان بعد في يد ابي بكر رضي الله تعالى عنه ثم كان بعد في يد عمر رضي الله تعالى عنه ثم كان بعد في يد عثمان رضي الله تعالى عنه حتى وقع بعد في بير اريس دا چې کیم دا کنه په ګوتا کړی دو دا ګوت کې کنه دیو جن مش په نزدیک کې باندې بهتره ده چې کین نو سره چې کیم نه کنه یو شی رسول رواتینا راغلی دی خو هغه اول رسول مبارک مشیر سره چې کیم نه کنه بلوس کولا په اخر شی بیا په کین نو سره بلوس کړی دو په دې وړا ګوتش وفي قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه قال استنى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما جوړ کړ رسول الله برکت فقال رسول مبارک فرمایي چې ان قد اتخذنا خاتما می جوړ کړ لګوتی و نقشنا فيه نقشا و جوړ کو میش په دې شیو نقش کنه محمد رسول الله دا نقش په شی جوړ کړه او کنه کندل او په شی فلا ينقشن عليه احد نقش ته نه جوړوي دا مو په نقش باندې ایسته کیا کنه قال اې دې غانس ته بیری فإني لا أرى بريقه في خنصره ان عبد الله حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم استنى خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه اذا لبسه كان دا اولی د سره زره جوړ کړیو فستن اخواتیم من ذهب بیا جوړ شو کوتی د خلق د سره زره نه بیا فرقی المنبر چکش رسول مبارک منبر ته محمد الله واسنا علیه فقال انی كنت استناته زوج مجوړ کړیو غوتی و انی لا البسه زنه استعمال وای د غوتی لاره د سره زره ده التباس ده وجنا کنا وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا حماد بن عبد العزيز بن صهيب بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه ونقش به محمد رسول الله وقال اني اتخذت خاتما من ورق ونقشت به محمد رسول الله فلا ينقش احد على نقش باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثه استر جو اگر اول وشي نقش ده غوتي دريلي کې انا بيواري کا محمد ني ببلاسم رسول وي ببلاس الله وي کنا دا سند طریقه ده وابي قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن سمامه عن انس ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه لما استخلف ابو بكر الصديق صاحب توات دي خليفه وګرځول شو كتب له بیا د کیم نه کنه کا غاز ولیکلو ابو بکر صدیق صاحب له ال انس صاحب دا د زکوت مقدیر یې وته لیکلی وی کنه د زکوت مقدیر یې وته لیکلی وی و بی قال حدثنا ابو عاصم اشد ده پر استعمالی رو ده کنه و بی قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس ویلی چې زه حاضر شوم عيد منځ ته سره د رسول مبارک د رسول رسول مبارک د عيد مینس کړه ده قبل الخطبه په مخشد خطبه راوالی عيد مینس کړه ده ورته خطبه ویلی ده قال ابو عبد الله امام بخاری سے ویلی کہ وزاد ابن وهب عن ابن جريج کلا خطبا ولا فاتل نساء بیا ورغل رسول مبارک شزونه تا چندا ولا کړلا فجعل نبی لگیا سے شزونه یلقین یلقین الفتح والخواتیم جو ورت رہیلے کہ کیم نہ کنا فتح فتح غټه غټه غوتی تا ویل شی او چا غلمای نوی دا غاسی گردی جوړ کړی وی سری چا دا غاسی غوتی تا کو کنا گردی وی دا غاسی غلمه نه وی دغه ټوله د سپینې زره نه جوړه کړی وی کنه یا د سره زره نه او خواتین هغه ته ویل چې غلمی وی کنه شان بیا لګیا سره دی ته ورته یلې چې کوم دا غټه غټه غوتی وا وړه وړه غوتی فی سو به بلال په غ پټکیو په غ جمعه د بلال شه بلال سره پټکا چې ولو چندا کړه کنه دی دا غا چندا ته کړل دا غا غوتی ورا چوله باب القلائد والسخاب قلایت جمع ده قلادتون نو قلاده اغا غلوندی ده ویسی جمع القلره وی پشه کنا جواهرات وی پشه و صحاب ده اغا غلوندی ده ویسی کنا چه ملغلره نوی پشه کنا شان آغا جه کم ده کنا یا للوان و پی سرسوی کلا کلا گلون سر و پی کنا شان کلا کلا نیرا خوش بئی جه کم ده کنا سر و پی دینا ده منی جوڑ کو سر کنا شا ایتا صحاب بلسی کنا شان سوچ میں دا کنا وابي قال حدثنا محمد بن عرعر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين دوار ركعت عيد من ذي وقلو لم يصلي قبل ولا بعد د عيد المنزل نه مخش نافل کړی دی نه د عيد المنزل ورس کې نافل کړی دی په عيدګاه څخه کنه ثم اتى النساء فامرهن بالصدقه فجعلت المراه لجاش شذ تصدق بخرسها چې صدقه کړه بخرسها پیغمبر خپل باندې دا ده غزه ولا غاته دي کنه شا وسخابها او دا رنګ چې کیم دا کنه پیغه غړوندې خپل باندې کنه غړوندې چې کیم دا کنه او دا رنګ چې کیم دا کنه دا غا شینا چې کیم وی کنه دا غا دی صدقه کول کنه شا اچھا جی دا لاستیکی ته دي کنه خورسه د لاستیکی ته ویل شي باب استعارت القلائد په سور سره وشتل غړوندې کنه چې واسطه د بل شزه نه وګړي کنه دار او دي کنه سو مثلا چې ورووي یا څه خوشي وي چې کیم نه کنه بل شزه نه په استعاره سره غاڼه وګړي او ته چې کیم نه په غوړه وابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وقالت هر دا شویلی چه حلقت قلادتن لأسماء ورک شو غروندای دی اسما بی بی فبعث النبی دا دیونه وخسته او په سول سره دیونه وخسته او حضرت عائشه د خپل خیر نه د اسما بی بی نه وخسته او کنه ورک شو بیا دینو فبعث النبی صلی الله علیه وسلم فی طلب رجالا ولا رسول برک په غشتلې د غړوندې شه سړی وحضرت سره د بیا حاضر شو د منځ ولیس علی وضوء نه نو دی په د سبن او د سینه نه ولم یجدو معنی یبانو اندل فصلو المنزینا وکرل وهم علا غیر وزو ان بی عودا سال منزینا وکرل کنا فذکرو ذالک علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی ذکر کرد ایدا کسا رسول مبرک دا جمیر بند خوال منزو اخرولو یبن ویر سراو دا سینا معنی بی عودا سال منزینا وکرل فانزل اللہ تعالی بی نزل پر اللہ پاک لو ایدا آیات تتبونا کنا دا تبین آیات پا دی وقت بیر نزل شو دائره پا دی غلی چه خدا نروغلنا چه دا په استعاره سره کاغه غوښته او خرید اړغل وقال ابن عباس رضی الله تعالی عنہ امرهن النبي صلی الله علیه وسلم بصدقه امر کړ د شذونه تر رسول برک په صدقه باندې فرایتهن بولی د مودیل را یهوینا چې قص تر کړل دی الی اذانهن په طرف د غذا پر او هلوکهن په طرف د مریا پر او مری دا قص تر کړل کار باندې چې کیندا کنه په غوړه وی دا ور کړو سوال بلال صاحب پټکی دا چې کیندا کنه ورترل غذا را ور کړو سوال دا چې بلال صاحب پټکی دا ورترل کنه قال احبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن ابي يزيد عن نافع بن جبير عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من اسواق المدينه دي عبارات ویلی چې زمو سره د رسول الله کوئی بزرگ شه بزرگ د مدینه منوره نه فنصرف دار وګرځي او صرف زابر سره وګرځي لکه نه یا بزرنا فقال رسول الله برکو فرمایي اين لوکاو اين لوکاو اين لوکاو ثلاثن درې ورای دا سوال کنه لوکاو وړي کی بچی ته ویل شي کنه شام نو بیر ادعو الحسن ابن علی رسول برکوی چر و بلا حسن ابن علی کنه شا ادعو عمر دا رو بلا چه کنه من حسن ابن علی دا وړي کا بچایو کنه المسای و رسول برک بیا غازی نو سو بقام الحسن ابن علی حسن ابن علی چپ شو یمشي جلدی می و فی عنق استخاب و مکندیه دشه دا غمنا و کنه دا ګلونه د غناستی جوړ کړو فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا وکړل وته رسول مبارک په لوسه خپل سره دا دا څه وته وکړل دا هغه دا څه ته کړی دی حسن صاحب کناوه تر تفسیر تر پرې دی چې غیر دی ور بدلک فقال الحسن بيده هكذا به حسن صاحب په لوسه باندې دا څه ته وکړل کنه فلتزمه بیا غیر بدلک لږه کیمنه کنه پر رسول مبارک باندې فقال رسول مبارک ویل اللهم اني احبه خدا پاک زه محبت کې د حسن سره فاحببه خدا پاک محبوب وګرځوي تا دلاره واحب من يحبه او خدا پاک محبت وکړي د هغه چا سره يحبه چې څنګه د حسن صاحب سره محبت کو کنه ته خدا پاک د هغه چا سره محبت وکړي قال ورا ورا ته ویل چې فما كان احد احب الي نو ایسے کہ زیوتر گرون متد حسن ابن علینا بعد ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال ورسی دیگنا چی دا وکر رسول اللہ برکی مکی سچی دا ویکر کنا دا دا وی چی دا ویتا وکر اللہ هغه څه جرم نه ده کنه صاحب پیسې خو به مجبوری ده خو یو دا وی چې په زیرا چې کیم ده سزا وی سړی ته ځون ورسی کوي سړی په نامونه کو یا سړی وی سزا ته ځون ورسی کوي کنه دا اندرو وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء لعنت الله رسول برك پیغه سړی باندې باب اخراجهم دا باب دا بیان دی استره دی دیگه خلق دی دیگه سرائی شی چه دا سزه تا زنینا ورسی خوی سزا نوی وی سرائی خو پا زیر سزه تا زنینا ورسی خوی کنا شا دا وی کره تا نس پر دی جه کم دا کنا شا دا دیر خوی سون دی کنا شا دا جه کم دا سزه وی دینا پر دی کو جه کم دا کنا شا دا ورنو دل دیتا ندی رو کنا شا وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال عبد الله بن عباس ویلی چې لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال لعنت ولد رسول مبارک تیغه چې کیم نه کنه هجره ګونه باندې دیګه سړینا ا دې سړینا چې کیم هجره ګون دی هجره ګون نه معنی چې په زیرا سده ته زنینا ورکی قوی دې سده په نامه کو کنه والمترجلات من النساء وا د سړی وندې د زنه نه جوړوین کې د شزونه نه کنه چې سړی وندې زنه نه جوړوي شزونه په بندر رسول مبارک لانا تعالی دا وقال رسول مبارک وی چې اخرجوهم من بيوتكم وسی تو ذیل را کرا خپلنا قال ویلی دی دغه عبد الله ابن عباس چې فاخرج النبي صلی الله علیه وسلم فلانا رسول مبارک استلی د پلون کې شو چې سړی دا زنه نه ورزون ورسی خولو یا پلون کای سړی و یا صلی الله عمر صاحب پلون کای سړی کنه چې هغه شوه ته زون ورسی خولو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے غبریر و عبداللہ نمی دو اے دے دے محنث ہو ویلا چی یا عبداللہ ایوہ کسا دے دو ان فتح لکم غدن الطائف کچر فاتح کل شو توستا سبو طائف طائف شر کچر فاتح کل شو مسلمون دا یا زوی و شزا دے و شایان فإني أدلك على بنت غيلان زوی وشالکتو تا پیغ بنت غیلان بنده دا یو شده وا دا عربه ته وی چې کیم نه کنه دا غټه غټه سده خوان ور کولو دا سر به سر به چې کیم نه کنه ګډه وره وی چې وی اې دې خوان ور کولو کنه زوی چې زوی وا سمندې سده ته تا وشایا کنه شام پته یې علا بنت غیلان فانها دا بنت غیلان چې د تقبل به اربعینا اما خرچ در بندر سی په سلویر پریته سره در بندر سی و تدبرو به سمانن و سر دې تر راي په ته پریته سره کنه دا ګډه غټه لو کنه شا کړی ته دی په شی وا کړی ته بلا کړی ته بلا کړی ته بلا کړی ته سی کنه غټه وی کنه دا کړی ته وی پس بیا راس کی خو چې درتی خو سلویر لیکې دی پس سلویر کړی ته کنه شا خدا سلویر کړی ته دیو طرف ته چلول دی یا سلویر سری نه دی دیو طرف ته چلول دی یا سلویر سری نه دی ورسته نه چې تاسو وته کړی ته لیدې سی کنه شا سلویر سری نه دی دی سلویر سری نه وی دی کنه وته کړی ته لیدې ویلی کنه دا نه دا چې کیم نه کنه په دې سزه باندې څه غیری په دې باندې خدا په یی دي چې کیم نه کنه دیو جنا دې کیر نه او بس دا چې بیا په تاسو باندې داخل نشي